قوم کوي ومن نو کو عذاب حتا نبت رسوله حتا شولی کو یو رسولو کله تم رسول نه کړي واخر کو غلط کوي نه کین الله سزا نه ور کوي بیا بلاش علم اصول تا یو بل جګړه مشروع کی خوبت عقل معلوم ولشي او کنه او چې معلومول شي چې خې ورته وي نو کوي به خامخا حکم کول شي او کنه نو درې ډلې مليان دي یو ډله د معتزله ده یو د سنیانو اهل سنت اهل بیا د تقسیم ده یو ته اشاعره وي بل ته ماتوري اشاعره وي نه معلومول شي عقل او نه بچ شرع لري نه دا ویل شي د شیخ خري او دا بچ او دا خو د بدن ترجمه کوي چې خزه ته وایي بد څه وایي خزه کوي چې زما په فائدہ ده بد څه کوي زما په کتاب دا ترجمه نو خزه ته وایي دا شیخ خري معنا کدا کار چا وکړو نو الله به تعریف او مدح کوي په دنیا کې او قیامت کې ورسره ورکې دې تتوي دې تبت او خدي ته وایي صفات به کوي دا ترجمه معلومه شي کنه نو معتذر معلومه شي خبر معلومه شي او فیصله هم کوي چې کوئی خشو نو بس پر شخه واجب شو چې بد شو نو حرام شو فیصله هم کوي ما ترجو کراوي چې یو خلاد ټول هر ځای کې معلومات شي بعضي کې وکړي او دویم فیصله نشي کولای چې کاوه فیصله فیصله نشي کولای نو ما ترجو د معتزله دله یو شو چې خو بس خو معلومه او چې کوم خلک په صالح نشي کولای خو خلاص یا په معلومات چې کوم خو ټول په معلومات راځي نو ته وي او ما كنا معذبين په دنیا کې څنګه ورکو حتا لا بات رسول د قیامت خدای نه مسله ځکه چې د دې انتها شو الله تا کوئی انتها نه موږ سزا نه ورکو حتا شو نو د قیامت تاریخ سره مخکې هغه څه غیر نه هغه تللی دا غایب وا چې عذاب نشتی په وخت مقدر کې د سینې چې مطلقاً هغه په خاص وخت کې دا چې وای د دنیا سزا کله کله وایو هغه سزا چې استیصال خو به احکامي کوي ختمول کوي ورکول کوي هغه سزا نور کوي چې به احکامي کوي حتی چې رسول یا د دنیا سزا ده د آخرت دا یو بحث دی په دې یو ګډ بحث کړی نه علم سوچ دی ویلي دی تواش کله دی رسول عام دی رسول عقل ته ویل شي کله په ګراو او ابو حنیفه رحم الله تم منسوب را کله رسول نه ویل کړي نو په خلق واجب معرفت الله نو واجب هغه معرفت دی شاشي کی ګورا نو روا کی ګورا پټو کی ګورا شته نو التمنی د وجوب معنا کو مستحسنه هو نورم په جواب نشته دي ولیکن ما تاسو چې په دې کې ګډ جو ان پرنګ سي لال آیات باندې دا د چا دی یو طریقه په کې د حناب او سنت ماتریدیا عامل شای سمقت او بیا په موصله او د دنیا کې څوک شته او کله شي هغه سزا راغلی نه مل شي نو دلته په کوئی وکیل بوجوده په امریکا امریکا کشته او دا پیدا شو په دنیا کې په دې پوښي هغه ته یکی دنیا او یکی دنیا په خا د دین چې خلک کامیاب شي بنې معنی دا 1000 په هجرت شوی دي کرشتو پی یو سره یو تخکار کړی دا مشهور دی په قلوبونو باندې نو په دې کې ما د وجدي پرې وجدي په کتاب کې هم قتل دا انستا انسا کوپلی دی هغه څه کوي دا چې دا شیما قتل د پرې وجدي د عربی نو پاکین باندې کړی هغه څه معلوم کړی د پلان کې بادشاہ کې د زمانه شوی دا پدې کې بیا سوجه موږ کې هر قسم خلک دي سبق د برتانیې اکثر په برتانیې سپین دی په مختلف طرف اصل باشین دغه دغه تک ټول دي هغه غلامان کړی د بهر خلکو هیڅ مشرک وي آیا په دنیا کې څه مکشته کنيشن دی شته او زموږ په زمانه کې هم نشته دلته خدای نه حتی خبر شي بار تقدیر موږ سزا نه ورکو د استیصال او د اخکنی یا مطلق حتی رسول فاتش په دې مسله کې یا بل قوم را پیدا شو چې یو سړی او پیغمبر راشي او دی یو نه نه سره وسکه یا دې بډا شه د انتها سره وسکه یا معصومان دې سره وسکه نو بعض خلک وایي نه تبوي او بعض وایي چې نه التب ابتلا کې دي شي ابن کثیر مطالعه کوا ابن تیمیه رحم الله په نقل باندې خبرې کوا وګرځه دې دا خبر دا چې شیخ ابو من احسن علي اسماعیل اشعری دا خبره کړې ده او دا سنت او دې ته نو ذکر هو الذي نصره الحافظ ابو بكر الهيقي في كتاب الاعتقاد وكذلك غير من محق العلماء والحفاظ والنقاد قیامت کې به امتحان کېږي دا د ابن تیمیه کلام دی دا د اشعری کلام دی او دا چې روان شي ابن کثیر او بیا په نقل کوي احادیث چې ګوري ګوري ګوري دا ټول چې ولري ولما كان كلام په مسله کې حاجت د لوي صحیح ته او بعض خلک دی علم خبرې کوي نو ما ذکر ته وضاحت وکړو دا پکې دا یو ځای پکې هم کافي لغلي او په دې کې بیا د خپل جماعت مسلې کې موږ شو ساته وقوف کو سو کو جهنم دې د امتحان مسله ده نو دا پر دې کثیر یو آیت خدا شو یو خبر راشو لکه چې ورسره هټي څنګه راغله نو پکار چې امر نه دي کیس اته ته امر راځي ته موږ صفات نشته او دواړه دې دین دي یو دې ذکر شي نو بل دې پکې په هم شو یو خبر بل وینا امرنا بالفسق جار الله زمخشری په خپل وی امرنا بالفسق بیا وای الله لا یامر بالفحشاء فقط ما حکم کوي دا څنګه حکم الله کوي وای نه نو ته جوابونه کوي اراده حقیقتا نه مجازا پتور دا مجاز استعاره تمثیلیه الله ولدا نعمتونه ورکړي ورکړي ورکړي او دې پکې ګرځي او دې خمو تکبر او الله تخپل نعمت بندای نه نه گویا چې الله ورته ویلي چې قصاص کاوه دا الله چې دا مکوله ورکړه مال او دولت ورکړه او دا الله د حکم خلاف ورزي کوي نو ګویا کې دا الله وینا کوي دا دي چې خو مجازن دې ترم الله وتعالى کې الله وینا حقیقتا نه کوي خو مجازن دې کې څه وشوي دا ترجمه پیغمبر کړی دا د عبد الله ابن عباس نقل شوی دا ذکر دا نو امرنا بالطاعه مترفيها متناعميها وجباريها وملوكها او دا متموي خلق دیر شو وینا مګه دې په طاعت طاعت ټول ته شوی دی وی دا امامانی دا فسق او رؤسا دا گمراهی دی دا دی وردنا امر دیتا متوجه شکنه پکاش کول تشه امرنا بالطاعت کولتا او دی ذکر دیتو چی دا پکی مشران اکته طاعت د کم ځای پام کیږي دلته خو طاعت نشته دي نه فسق خوشته کنه او په تقوا اثر دواړه په لغت یو بل تقریب دي فسق څه ته وایي د شریعت احکام شریعه به کېدل طاعت دی بل څه نوبتل لا فرمانی کو فيها پدغه طاعت کی او تر تکشیف جاء الله کوي امرناهم بالفسق ففسق کته الله خو اراده نه کوي نو په تور د مجاز په تور د استعاری باندې سوال باندې راغلی الله او تمال دولت ورکړي او څو توینا او د الله نه فرمانی کوي نو ګویا کې شو چې الله ورته تویل دي چې نه فرمانی کوا یا الله باعث کو دا مال دولت ورکړي دی باعث کړی په گمراهی باندې په پیسو باندې دی ول حق ان ما د زمخشري من الحمل والجنجل دا زمخشري خبره دی رقم مناسبه ده خو ذکر راځي کنه ما د ثقاتنا ترجمه القرآن کوم نقل ده عبد الله بن مسعود او پیغمبرنا هغه مخکې ما ذکر واسطه نو معنی خو ذکر غلم اگر چې ترجمه به راخسته ده ولیکن ما هغه عبد الله بن مسعود ترجمه القرآن دی او د پیغمبر نقل ده ففسقوا بها نافرمانی په حق القول ثابت شبه وینا په دمر حالت نه تدبیر حالت پوه شو په دې آیت باندې دا هم یو ګراش وکم هلکنا القلوب ډېر تباہ دي موږ قوم وکفا بربک الله پورا دی په دې پوښي په دې مسله کې بل چا حاجت نشته دی الله پاک په دې ټول کې عباد ذنوب عباد ګناهون د منځان خبير خبردار دی بصیر لیدون کې دی محیط ته په ظاهر او باطن من من کان ذل عاجتا سوق چې خپل عمل سره یاد کړ العاجله هغه شي چې په جلدی ملایي د دنیا عجلنا له فيها په جلدی ورکوتا په دې دنیا کې ما نشو سمر جن اراده او لمن دفاع درکې جن د پم اراده دغه لپاره ورکو دا یو بل بحث خبر خدایات ته غزام خبر دا مطلب شو چې څوک باندې کوي کار کوي او د نیکي کار کې الله اراده کوي نو الله ولا ثواب ورکوي اته څوک دنیا اراده کوي دنیا ورکوي نو دا خو انما الاعمال بالنیات بیا یو بل مسله شروع شو په دې ځای کې بیا چې با سره حج روان دي عمره روان دي د دنیا د پر روان دي څنګه چلوي نو بس دا څه چیز نشته البته پرې کې درې مسلکونه دي یا سلور دي نو عز الدین عبد السلام په بارک کې دا نقل شوی دا یو سره خکار کوي او نیت په کې ګډ وډ شو هر څه جوړ شو دا په عز الدین دا دل تفصیل هم دی تاسو مرقات ګورئ انما الاعمال بالنیات نو التم دا ګور هر څه جوړ شو دا بحث شروع کړی نو الى عدم القبول ذهب العز بن عبد السلام او ثواب ولا سره ثواب کوي غزالي وي غزالي چې باعث ته ګوره د چې د کور نه وت باعث په سو د دنیا کار کو د ابن حجر وي یره کریا مباح وی خیر دی او که مباح نه دی خیر دی او که باعث په دنیا وا یا دواړه برابر وو نو بیا څه خراب ده ولی حج لږی چې خلک ته حدیث یې مو یو ثواب به مو شي دواړه برابر یا باعث په اقبل د دنیا خبر جاتوي نو خبر ونه شو اکه باعث په یو طرف یو د بل طرف شي نو غذایی به حاجت ته خیر ثواب ته ویلای او غزالی مویلی که اطلاع دنات مرجح وا یا کار حکم کلا خلق خلق بشی خلق بمی دا با مخو شارکی نبی آخیر اکا خالق ریا ولی بیا بغلق نو دا پکی هغه بلا مخلص یو مسله پکې دغه شو چې انما الاعمال بالنیات چې کله حدیث وایي نو هغه کې بیا شو دویما عجلنا له فيها ما نشاء وجلدي ورکو څنګه ورکو دا وضاحت ونشو نو ما نشاء په نور مقامات کې وبي منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق نشتي او کله کله قران دا وي ورکو دنیا هغه بحث بل بحث نه کوي دي ځکه ما نشاء دا ټکی پکې دا لازم نه چې څنګه غواړم ته الله ورکړي او بیا هر یو له نور کې لمن نريد چاله چې ورکول غواړو دا پکې بل قید شو نو ساده یا مقدی شو او یا مقدی مطلق او دا طالبان مليان رضی او غیر بل قاعده هم جانل چې لکه مفعول مطلق راشي د پار د بیان د نوع نو عامل بنځي خلک قانون دا دی چې کوم وخت کې عامل به حدث چې کله مصدر مضاف شي مفعول مطلق مضاف شي فاعل تا یا مفعول تا نو عامل به وسره قال هو العامل چې مقصد ته بیان د نوع وي شمیر دی مقصد او تاکید دی مقصد نه به ذکر کې کنه نوع دی مقصد چې پلان کې قسم نه ذکر دلته من دقه دا بیان د نوعش کنه وسعى لها ساعتها ساعات درس وساعات حد ما فتلفو شو مفعول مطلق چراشی او دې مضاف شي نو دلته به عامل حد او رضی دا قاعده ده عام خلک وی دا سمع دا او دا قاعده مفعول مطلق چې مضاف شي فاعل ته مفعول ته نو عامل به حذف الا چې بیان نه وایي ویل بیا برسته مونږه نو چې دا ترجمه دي زشي پرې نه کې نه بیا وته وایا دا ساعت ولې ذکر کړو نو دلته زما مراد منډي نه دي کوشش نه وي هغه ساعي چې مناسبه د قیامت سره وي یو سره غلط کارونه کوي او یو سمات کوي او بدعت سمات کوي په قیامت ورنه نه وتعالى هغه یو خدا چې عمل دي خوي او بل نیت دي خوي دوه خبر شرط ښه دا عمل متقبل د پاره دوه شرط دي یو شرط پکې ده اراد الاخره دویم پکې وسعيها وسعالها سعيها هغه من دوی چې د قیامت لپاره مناسبي قدر یا کوي واسمات کوي بدعات او رسومات هغه نه غوړي خکار کړي دي خکار پای کې انداز نشي مخکې دې کثیر تاسو یاد دي د شرط د عمل متقبل اخلاص او اتباع شریعت دلته ما خبر چې هو تعالی ساجن ونه ویلي مطلق من دی ولا خبل اخر سمات کړي خبره پوښوي او تاسو مخکې ظلماویلو بیا به مراشي حضرت عمر فاروق ولاغه دراهب په دروازه کې ورغلو پلان کیا بهر تر وځه چې راپورته بشته دی روان شو جړا شو الله تعالی حدیث الغاشیه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية جار سيب ولي جاري پتا جارم کنه ور په دې خوشي مې راکې ناس جامې دې ګډي وړې دي خوراک دې ګډ وړ دي سکل دې ګډ وړ دي او دې په جهنم ته څومره غلطه خبره پتا جارم ځان سره یې کوي خدای الله پاک د پیغمبر خدا طریقه کې پرې خو دې دا نو څه دې خراب وکړه ډېر قدم دې وکړو ډېر احتیاطیان دې وکړو او یې تبارک الله دې وکړي او دې نشته ویلي ویلي دې نشته ویلي ویلي او دې کټ کټ کار دې وکړو او دې ما خمونه جمعې دې وکړي او دې سم یختنې دې وکړي او تلو دې وکړو د امر وخت دې وکړي د ژوند وخت دې وکړي اوس نشته چې وساله تا نشته څه پوه شو دا په او که دا نه وي نو بیا به دوزخ حضر کېدو څوک چې اراده کوي د آخرت او د قیامت کې نعمتونه او سعادها او منځ یو هدا غیر پر صالحه او به مؤمن په ایمان صحیح باندې کم خلک چې وایي په ایمان کې عمل جز نه لري دا قید دا د لپاره شو مؤمن ځان نشي او عمل ځان نشي او چې کوم خلک په کوی نه کوي نفس مؤمن ځان له او ایمان کامل هغه بیا بل څه فاولائک التفق منسو دلف لهات مفرد نو ارادت مفرد وساعت مفرد او هم کې مفرد د معنا په نسبت اولائک دغه کسان کان په مشکوک عمل دغه شو مشکوک دی فضل من دی نمد هاول المعجل له وهاول المشکور صالح دو کسان دي څوک د اخرت کوي او د مشکور دي او څوک کې بل دي چې هغه د دنیا لپاره کوي من عاجل ته په جلدی کوي نو هر یو دې کسان نه چې هغه معجل دي د خپل بدل یا قیامت ته انتظار کوي مشکور صالح هم دي دا حال یې ورکوم نه دی جاجي ورکوم نه پای ربک تعالی نو مدو بلا پای ربک تبخش درپنا او دا طرف ستا که دنیا کې د آخرت کا محضور بند کړی شي انظر ګورا کیف فضلنا بعضنا بعض څنګه موږ ورکړي کم خلک چې قیامت غواړي هغه ته هغه چا باندې چې دا دنیا غواړي او خامہ خرس له اکبر درجات او چت په مرتبو کې او غت په تفضیل کې په غوړه والي کې و اذا اعلى بجنتيان واسفل درجات كالنجم پور د جنتی ولان د درجی دایي په مسلې مرتبه د مشرق او د مغرب جان جان علم او فقهي او تویل شي د خسته خسته عالم دی او د اندوس دی او رسول علماء په اندوس کې ډېر خبر شي ابن خلدون شو ابن عبد البر شو قرطبيان شو دا ټول دا غلطي نو یو کتاب دی هغه تویل شي استيعاب د صحابه په نوم کتاب نرګ لکی د حسن حاله جماعت خلق تر والد عمر په دې کې سہیل بن عمرو قریشی او اشراف دې اشراف په جهل کې ابو سفیان حرب دغه مشایخ د قریشان دي نو الکا دروازه خلک راځي د حضرت عمر ته یاد راځي سہیل دی راشي بلال دی راشي بدریان دی راشي او د دبدافو وهلمت مكان حب وكان قرأ الصالح دي فارغ وسكش شدي بها رسالة وسكش هغه پرېدا عمر دا غوښنه په اسلام لپاره پکار شي نو سهيل بیا دا خبره نور دې خبره خښته دي او سهيل په پیغمبر خدا د زمزم وو هم لګلې ګوره د زمزم په تاسو سره جوړ شي ما ته وبره ولې دا بلې ګلې دي ګوري مې لکه سړي به لګل خیر اما والله لما سبقكم به من الفجر اشد عليكم فوتا من بعدكم هذا الذي اکم چې استاد رقم تیر پاتې شي پرې نه قیامت هوګه اخو دې زیات خطرناک دی ګوري وفي الكشاف انه قال انما اوتينا من قبل انما اوتينا من قبل هو ځل خپل طرف إنهم دعود فينا فأسر وقتنا وهذا باب عمر فكيف التفاوت في الآخرة وإن حسبتم ولا بالغر لما عبد الله رب الجنة أكبر قیامت کې کوم شی دی هغه دینه سیوا دی خامخ غیر دی غره په اعتبار د مرتبه او غره په اعتبار دا پکې راغله ولا تن مع الله اله اخر مگر دا الله سره پیغمبر ساته وي ښا او رئی مونږ جمع ابو فتقنا کیبن فتقنا لفظ کلمه کیبن معنی پات بشی قیل معنی مقصد کما تقول قادم کی اصلها اے ما قیسن و مقیمن اس پات بشی سن و پات بشی مضمون زم بیان شوی مخزولا مدد پر خودل شوی هم بلی زم بیانیگی هم بلی خزلان او رسوائی کلی شوی پنځ د مجدګې ستا باندې بډاوال تا یو په بلار مور کې یا دواړه فلا تقل لهما اف هغه ته اف نه وي دواړه تا یو تا ځان لا اف چې کوم دی اسم صوت ته اصل کې او دا اوس اسم فعل له تنگ شوم درنا تنگ شوم درنا خپه شو اف باندې او دلته چې دین او مکوان مطلب ونه هم ځکه یدل المنه من صاحب علی ځای چې او په لکه نو ورته قیاسا جلیه لانه هو بطريق الاولى ويسمى كل موافقته ودلت نفسه وفحوى الخطاب چې کله علم اصول وای یو ته مفهوم خالف وای یو ته مفهوم موافق وای نو یو ته منطوق وای نو د لفظ ترجمه څه وای منطوق او د دې ځای نه یو شی فهم شو هغه ته سوي مفهوم مفهوم دوه قسمه یو ته موافق وي یو ته مخالف که حکم د هغه منطوق او حکم د هغه مفهوم یو وو دې ته سوي موافق د حکم د هغه یو او د دبل هغه ته سوي مخالف دا نور په خود بنسو ولا تنهرهما رفعين چا یو خبره کوي ته غلط کې غلط دی ویلې مې ورته د دې مو اصلا د دې مو وروره وقل لهما وطوائد دې په وکی قول کریمه درانه خبره جمیلا لا شرط پاکي سختی یا موری یا پلاری نوم بوتا نوی و پلارا پلان کیل سے منوی دارن یو بل وی لبیک و سعدیکما بل روایت کی سعید کل مذکران من یدی فقد عرفتو قول کریم سدوی مسوی لکه تړې ته غلام دي او د خپل مالک نه فرمانی کړی د اوس مالک چې وي اقید الفضل ما نه یې چې وي سخت وي نو څنګه موږ کوي د پلار د موسی پټي پټي خبره واخفض لهما جناح الذل خکتکا دی مور پلاتا سانگی دا کمزوری سانگو طرف او مخکې ما وی چې بعض مولا ته دلته وی چې مور پلاتا سره فرق کتا کوي ځکه چې واخفض کتا کنه نو سره بختا کوي چې مور پلاتا نه راوي دی تواضع لهما مخکې ما ویلو تواضع کوا وتذلل او دا جناح الذل دا تمثيل دی په تواضع او دلته وي قتل ذلك فإن الطائر إذا أراد الطيران ولو لوا ځان ورته سامل شي خلاص ورکهما او په ذات راځي ورته خفضهم هم مارغه چې یې څو خاري هغه په ما پسې نظام د زموږ ورون خلای ورته جناح مکه ما ویلو کنه تاسو راشي نه چې ګرځي کته په اسمه کوی شي دې بچو کته شي نه کته اما ویلو صاحب کو عبد الله شاعر خو شاعر دی خو هغه وایي چې وخت لهما پلار متصل دی کو نه ما دا غلطه کړه چې مکه ما ویلو پیغمبر تعالی وایي وخت جراحت للمؤمنین او خاصه خپل څنګه نه سجدي کوي ته ترجمه کوي کنه هل تتوازن تتوازن سجدي خو باندې شي وقف ما کته کوم ورځ جناح ذل رفتان نم زورای معنا عاجزی کوا نو او من ابي دمتنا په دغه لا ذالک علی افتقاری هو دا هغه متصفی نه سوري تو ته محتاج وی هغه چاته چې دی هغه محتاج وی هغه ته محتاج وی دا انتها ده کمزور غایت الضرار المسکرات یو سره زمانه او کار ابو الزهرا مالک دی او زنه او کار یمه دا څنګه دا انتها ده څنګه چې په معنا لیکو ولا او زه یو کې مطلب ته خندل مو سره وای بول برن اتلی دی بول برن اتلو پغی کې ګرځول ما ورځول نو لکه څنګه چې موږ درته ما تربیت نه کار د تشبیه شو ای رحمتان می ستر به دي مالی چاوي دا کا په معنا د لام دی او تعلیم دی لاجل تربیت څو چې مال تربیت کړي په حال دکا کې ضرور پوښتنه دا امر راغلی چې قسم لو علم الله شيء ادناك الله ته معلوم ده او بنم خطرناک بل شته نه لره هغه نه منک الله فليوم العاق ما شاء کم سره چې مور کار خطا کی کوي نه ته یعنی ته شي او نه دې کوي ته ما شاء الله عمله ورزل نه کوي ولید ابن عمر لو سره طواف کاروانی مور په دې کې نیول په څټ باندې ابن عمر د مور حق ورکو لا لا ولا بطلقه واحده یو وخت ته خپل مور په کولا باندې کتلی دا غي بدل لیم نه وړکې لیکن خدي کړی الله په دې لښه مسوام کړی د اخیر روایت کې په دلایل کې او تبانی کې اوسط الصغیر د سنن کې مله یو جابر دا سره څنګه یا رسول الله ما دا روایت دی چې څوک دې په روایت ابو داوود هم لا زما د ما مال پیغمبر غوړ لا سره یو یې مثلا را کوشته یو ستا وی الله سلام دې کې ورته وای چې ګډارات ته پوښتنه وکړه دی شي په خپل نفس کې ویل دي چا ورګل اندي ګډارات ته سمته وینا وکړه دا زه تاسو شکایت کړي ته دا مال اخلي دې ته پوښتنه کوي رسول الله زه ته چا غلطم خدای په ترویانو یا د په د مو طرف یا په طرف یا په ځان پیغمبر دا وی ای زیراوه دا حدیث جامع رسول کی 335 کې په جامع رسول کې نقل لې او جلد 1 او د مور پلار چې وفات شي دغه پر دعاګانی الصلاه علیهما والاستغفار لهما والفاتحه من بعد موصل الرحم بل روایت په شکل مرشي مور پلار کې مې یو ابي عاقل دی ول دعاګانی بخښوي خپل پاکینی او دایو ما ته دې څوک چې د مور پلان عاقل په ځن کې دا قرضې ادا کیه بشي بغاری په دې پوښي نو دا د عاقلت نه وړي معاش اته یو مور کتر خو په ځن کې او دا غو قرضې نه ادا کوي نو دې عاق او دعا نه کوي واستسبالهما كتب عاق دا څه نور روایت پیش کو دلته مسلم مخل کې ابن عمر او سره سره میراث موکه کې سلام واجب ابن عمر او ځان سره په خاص وکړو دې په سوره خلق راو اپټ کې راو سره ابن دیابه مو ته اصلحك الله دا خو بیا ځان په لښه خوشالي انت ولا وو تا ولا خرم ورکو پټې دې ورکو ودا زما د پلار دوست کوم ان هذا كان ودن عمر وان يسمسم يقول ان بر دې رسل الولد على اهلي ولا ودي ابي د مور پلار دوستان ما خرچین کوه د سينور مو دار کې ویل هغه ثابت چې کم کار د بل سره حرام او د مور تاسو لري کنه ګناي کوي سره کم کار چې د بل سره ناروا او حرام او د پلار مور سره کې ان قلنا ان يجوز لوالد احد والديه لما لو قالوا من غير والديه كان محرما فنصل لو شتم غير احد والديه او ضربه یو ځای مور تاسو ته کندلی نو د بل سره کې خو پدې کنه دا ته ګناه شته روان دي زه کې څه نشته دي خو د پلار او مور خبره کوم دوه تخته رب تاسو واقف دي پاره چې تاسو په نتون کې قصد نه کوي او د عزت د مور پلار دي او خلای خطا شولا ان تكون صالح که تاسو قصد کوم دي اصلاح د فساد نه الله پاک غفور دی د چا لپاره الاوابین کم کسان چې الله ته رجوع کوي او خلای خطا شي الراجین تعالی التایین ما پرتعنهم مما لا تابقون بشر کله کله سجنا کار خبر خپل وجود تعالی مو ته غلط خبر وکړي زه قدر وي او خپل خطا شي الله معاف کون کې چې بیا رجوع کوي نو کول شي دا دشو د الله حق شو د مولا او باغ دې تخفو وآت القربى حقه خپل تم حق ورکا مخکې ظلما امام محمد وګړي لار مرتب خپل نوای ښا مرتب خپل ول دتري دا حقوق خپل خلوق اخو دا ځل بیا په دې کې خپل له حق ورکنه د ابو حنیفه او د احمد مسلک دا دی امام صاحب کې لقب د خپل داغه استاد من کې نکاح نه کی یو سره بل خدای شي نکاح نه کی دا د حق لازم دی او اته خپل شي حق نشته احمد وایي چې خپل قدر ته وي په دا حق شته دی چې هغه محتاج وي کمالدار او استعمال حق دغه خوراک څخه نو هغه خط سره کوي کنه اسراف او د فرق موردي د حد نه زیاتې دي ته اسراف وي او بے ځای خر تجاوز په موضوع الحق او جهل بالکیفیت اسراف څه تجاوز په قیمت او تبذیر تجاوز په موضوع الحق جهل بالکیفیت چې د کمیت نه زیاتې کې دوه ډولې سره خوري بس کړه ا دې وی دلته خو ډکه بخامخه کو دا خو د پښتنو عادت دی نو دا بیا دوا به ځای خرج شو چې زه نه د کیفیت کې فرق راشي نو تبذیر شو د حد نه زیاتې اسراف شو ان المبذرین بشکا به ځای خرج کوونکی کان خوان شي دا شیطان وړي دا ځکه بندو د شیطان د شیطان په شان کې دي موږ ته وروږي هغه هم دغه فکر کوي او شیطان کفور لربي انتهایی نه شکر د خپل رب نه راغوسم دې نه شکر سو یا نشانه صرف جنیات الله من القوه والقدر الى غیر ما شیطان څه کوي چې الله کوم تخرونه په ګناهونو کې لګي مخ اړه د وجه رحمت ربنا طرف رحمت رب سے ترجوحات ته سمع ساتي نو فقل لهم ويدتا قولا ميسورا خبره اسانه کړی شي سیرت مفهوم یا ميسور مستر اسانه خبره کوا السائل به حق نه وي الله دې ذل خلی دسنو ولا تجل يدك دا بیا تمثيل دی مگر دا ولا خپل تړلې سره سخته دا شي شهید لګي خرچونه بندای او مبذر خرچونه کوي لا یو هم اقتصاد نه کوي او بل هم نه کوي میان روی نه کوي یو د حد نه زیاتې کوي بل د حد نه کمې کوي ایو خلک یې کړې دي و د راغله د زیرو واده دي د هور دي د زیره نو د مراول او د خلک راول او داسې شروع کوي چې خلک خبر شي نه حد نه زیاتې کوي او بل په موقع کې خرڅ نه کوي څوک ناجور وي علاج هم نه کوي خبره کوم جامع ولمالي چې کوم شي ته حاجت تاریخ خرڅ نه کوي نو یو سال لا تر شي او دبل پورا کول کوي خلک به سوي خلک به سوي بس خلک به وي بس په دا خو شان دا سبق خو درې دا سبق مونږ ته ته خو درې شي چې په دې بخر کې نو څه کې په هغه کې په مقامونو کې په جمعو کې په کلینو کې په سالو کې په دې کې خاص کو او چې مقایسه انت پیسې دا خو څنګه او د بل غیر په ودونو کې لګیا شه او چې مخرج دی نو کوم سخیان دي نو هم ستیپوي ما که شمال دي هم ستیپوي ما په موقع باندې خط نه کوي به موقع خرج نه کوي نو مگر زوا خپل لاس ته شیخ پر سکتا ولا تبسطا كل البسط مې خوراوا مې خولاوا په پورا خوراوي دوه دلته حدیث ما عالم اقتصد محتاج نه وي چې بیا راوي کوي کنه ما عالم اقتصد میا نری سو کې نه خو هم خوري کیږي نه بل حدیث الاقتصاد بالنبقه نصف المجد میا نری په حق کې نیم ځان دی بل روایت التدبیر نصف المعيشه تدبیر کول نیم معیشت ته والتوضد نصف العقل خلق سره نیم کول نیم عقل له والهم غمون نصف الهرم نیم بوډا والے او کمال عیال یو د مال دارو دی ويحس وقال يقال خطت بي سره تقدمنا ورد د مالدارینا د حد نه زیاتې شوې دي فتقعدان کې باندې فاتح بشي ملوما ملامت عند الله وعند الناس خلق وين ولي خرچونه کول چې نن د سوالو په ذکر دي او جامي شلېدلې او علاج شي کوله او کوټه ورانه شي دا وای خرچونه کول ها مال دې شکر ستا پر اخیرت په شان فرق د الله رشي او کموي دا خو د الله په قبضه کې دې شکر ستا کان وو او هم دې لم يغل يغلو خپل بندګانو من خبردار او دین کې عالم دي ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق موت دې بچ خپل د یری دولت دا دې پریرو رسو بسره ممتحن راو ابن کثیر ابن کثیر وايي بچی چې د مور په خېټه کې دی نو هغه وجل هم ګره بنی آدم وجل پیدا دی نو هم کلا پیدا دی هم او بیا د کتابونو شروع په فقره شروع کړه نو البته پکې نور دي دا خبرې باندې کې چې روح پکې راشي بنی آدم وجل دي چې روح پکې نه دي بیا بنی آدم هم ډوړې به کم ځای کې وي ولله الفقر موږ روزي ورکوم او اياكم تاسو جوړې څوک ورکوي زه نه تخطر ورکوي الله ورکوي نحن نرزقكم اياكم ان قتلهم كان خطا وزن داري ده خطا خطا واسما لفظا ومعنى باب اسماء سمو خطا يخطئوا خطا كبيرا غناء لوي ده وزن ده رسول غناء يخطل او بل قابل رحم ولا تقربوا السنه مې یې کې بدفعلې د خاص دی ویلي او قربا من اسباب برته وي نو زنا خو څه پیژني د زنا سره خپل ورته دی دا شرعي انه کان پاهدا ورته دا فاحشه ده یو ګنده عمل دی بیتون ذاتو کوه ذاتو وسع سبیل ناکار لار ده او دلته بیا په دې کې ګڼ خبرې کړې دي چې په دې کې د بني آدم حق هم دی او په دې کې د الله حقوق هم دي او ثمرې دا دي ولا مصدقي حرم الله مور دې هغه مور نفسه چې الله بن کړی دی دغه دی چې مسلمان شو یو وعده وکړ بیا به تاسو نه کې یا خو زميره وعده کړی دا مسلمان دی الا بالحق مگر په سبب د حق باندې حق باندې یو د سبب چې په وسه حق ده او د حق د فارغ درې مقامات دي یا مسلمان دی مرتد شو یا بدفعلی کړی او محسن دی شادي شو دی او یا چې کوم دې قتل د نفس کړی دا د حق شي متلبسین بالحق لا تقلوما الا بلبس الحق او د حق هي وجد شته ومن قتل سوچ قتل کی مظلوما سوچ قتل شي په حال کوم کو د ظلم شي فقد جعلنا لوليه غزل دغه لپاره خپلوان لپاره سوچ ورداري سلطانن د طرف او غلبه فلا يسرف القتل فوجد کې زیاتې نه کوي سوچ ودل شي مظلوم اشیاء ته میراث ملاوي فلا يسرفو نه زیاتې نه کوي فی القتل بوجب دا یو په بوج دي د قاتل په غیر قاتل بوج دي دا یو په بوج دي یا ولا مسلکی غوګونه کټ کوي په فلسطین مثلا قاتل واحد دی قاتل دا قتل دا وکړي د سینو په سره دا یو قتل المسلم مستقل جن یا دا دنه خو غټ کړي وځلې قاتل خو پلان کې خو سره غټ وځي ته به غټ وځي دا ټول غلط قاتل ته وغت کې انه کان منصورا د مدد کې دی شي د قاتل په قتل عامت شي دا ګناه کبیره شولا او د دې قاتل خلاف په خلک ټول مدد کوي حکومت په مدد کوي قاضي په مدد کوي ګواه په مدد کوي موقع په مدد کوي ولا تقوم اليتيم من لکه مال یتیم په یو طریقه باندې الا بالتي هي احسن هغه طریقه چې ما شوم د فار او د نابالغ د فار خزي حتی چې ورسیږي او شدرو په خپل د عمر ته ځوان شي دا غاښه چې د ماشوم په مال کې په تصرفات کې په طریقه ځوان دی ځوان چې بیا خلاص بیا څه په او دا غي نو وخت کې په طریقه لکه دا هغه په مال کې څه کې دی ول د پاره دکانداری دا پټه دی په دې پوښي او په مال طریقو په غلطه خوري مال خوري غلط دي ثم تصرفوا بمالتي من نحو الاكل على غير المازون من الكبائر واتقوا نارا نزل په دې وطن کې خدا ششته دي پلان کې سره مر دي او سر مال دا غلي دا کوم یو مش خیرات کړی چا ته پلان کې کوم لاندې کوم مال چې مې کوم وای ورته خیرات دی ولرم نو قابل زکات مطلب دا چې مخرج دی او خوبت پیجنی زکات لمر کو کې به ورکو خیرات ورکو متردد دی د خیر او شر په منځ کې دواړه نو بیا به د وری په اذن ایو هغه چې هغه مجبوری جون نشته دی دا سره اوس مرکی کی دا ډوړې ونداله نه بیا تم کولای شي چې په کوم چې وسیله سره ډوړې غوښتل شي وقد توت القضاة اليوم الى قيمتهم ديو تقاجان خبرې کوي د خپل وتا مال دې یتیم کوي په صورت تحفظ کې عام الله جعله الله دې معاملې عادل کوي واده خاينه ولا تبدان او ولې څخه خاين ته بدل جزاء کوي د خپل زماني خبرې کوي چې ترکاری ته سره قاضیان کنه د مال دې یتیم داغه په قبضه کې راشي نو ته په نوم د دشي قبضه د ورسې دې په دې لګي خوراک څکل کوي نو دې په دا کار کوي نه دا ګناه کوي واوفوا بالعهد وعده پورا کوي چې الله کرم کړی دا که بنی آدم سره خیر دی هیڅ نقصان نشته ها بیا بیا ها وعده پورا کا واوفوا بالعهد الله سره یې کده بندګان سره وی دا ټول پورا کا نکه چا دې معاملې کړی دا ځکه کار وکوم دا چې نکه فرق ان رادا بشک وعده دا کار مسؤوله د دې په تاسو کې دي تاسو به اصل کې څه نه کېږي چې وایي نو تاسو کار مسؤل کار نه مسؤل دا اصل کې کار مسؤلا عنه د دې په باره کې به تاسو کې شي کار دا دا واحد مسؤلا نه هو د دې نه به تاسو کې شي د دې په باره کې به د وعده کول کې تاسو کې شي نو ان به تکټ کې بیا به غور اواري په دې مسؤل کې به دنه شاکه وساتي څو باب د حذف او د ایصال دې تسوي باب ده کان مسئولا هو د دین به تاسو د دې په بار کې به تاسو کې دې شي چې نو د وادي نه وته د وادي په بار کې به تاسو کې دې شي نو مسئولا هو نو ان ته لري ته دې ته حاضر او هو به جراوالي په دې مسئول کې دن کې نو ګویا سوال بدنو شو دې ته باب د حدیث سال اگر توي ود من کبائر السقطه وعدا ما تول دا هم ګناه کبیره ده نو په دې ما باکه پارټي بدلولم غلطي اکته ما خو غلطي شو نو ما اول به سوچ کاو کنه اکه بیا پوښي زه کو خبر نه ما اما ته خدا سره معلوم نه بیا خو به ماته کې پیر سي دي پیر سره بو ادم آتے استادی هغه ته ما ته بس خبر پرې دی او که څه بل څه جوړه او کلاول نه سوچ کوه دا وعده کوم او وعده پس کړه نو بګمارا د دین په معاملات کې ما دا قد پکې نشته په هر معاملې البته ناروا ده ناروا دی غلطي پاتې به هم نه ورته ښه دې پاتې نه بلې پاتې ته مزه نو کته نو ما ووند دا وعده دې غلطه وکړه دا پاره دې لکاو نو پاره دا کې ته سوچ نه کې ان تکور امته هي ازواج ما یو دل غلط دې بل نه زیاتې ته بدې کړل د دې حکومت راغی لا ټول خبر ان رب کان مسولا دا ټول خبر کې لنه کوا او او فول کېدا اوس بیا راځي بازار ته بازار ته چیرې نو بازار کې بس کو او فول کېله پیمانی پورا کړی اذا کلتم چې پیمانی کوي دا بنه د اسلام په دکان کې څنګه دی راځه خپل میمان دی خپل میکار دی ها دې کې د بچا څخه د حکومت څخه دی او اسلام په دې کې څه کوي ولا زموږ خپل اختیار نه او فل کې پیمانی پوره کړي اذا کېلته وزنو طول کول دي استاد مستقیم په برابر طلب باندې طلب غره برابر تاکي دا تل چې یو طرف یو طرف درون یو بل سپک وي او ته پکې طول چې د بل نه کې دا د سپک طرف څخه دی او ته مخامخ کی او چې بل لور کې نه درون لور کې د سیمه کې او برابر دا عدل بل خبر ولا تقفو ما ليس به لك اوس نور خبره کوي خو په دې من خو یې ته پوي ګن پوي نو ور په دې کې په خبره پسې چې پويږي کنه علم د سمعي نو پاري خبر به حتم زمای زموږ استاد محترم وته وایي مولانا عمر ګل صاحب قبر شریف چوت سره ولري تاکو په روان شي او کس یې ګرځي دي نو دغه صاحب سره زموږ په شاته تاکو کې نو خبرې یو څه خبرې یو خبره وکړه احتمال پکې خلق وینو خلق وینو به تحقیق لږی دا ګوري هم غلط کار دی که ثبوت پیش کا پدې کې خه احتیاط کوه ولا تقفو مال کبیر علم پیژنې د قران او د حدیث په جواب کې علم یقین ته وایي هغه بل ته ځوان وایي چې علم دې نه ته قول او قول فرمان په هغه باندې بحث مکوا لیدلې مې دي لیدلې مې دي اورېدلې مې دي کل اولئک دا هر یو نه کان عن مسلا کان مسلا هو دا عنه راځي چې چاته کل تا اقول هر واحد دی نو دا عنه د مسعود د فارس شو نائب پایل دا هر یو نه برته کو سي کان کل اولئک هر یو په دې مذکور کې مسعودا کان دې مسلا هو دغه برته کو سي دي شي دغه په بار کې ورته کو سي دي شي چې تا په دې وګ باندې تا په سترګې مداشي دی نو دا پکې یو خدا چې کل زمایر زمایر کل اے کان کل مذالک مسئول عن نفسه دا هر یو په تاسو کې خود له تاسو کې دي سترګو له تاسو کې دي هر یو نه څه درې دلته معلومه شوه انسان د عمل هم تاسو کې دي په پل انتقاد کې جمهوریت حواله ورکړي وی عوام د زماني خره ساتي د دې مشر او د نجیب کې قرا او فقها دا غړي خبره کې ستاسو زماني خبره نه کې نه سره په او خلاص بعد نشته دې په وطن کې وځو یا دې وځو مسلې یادي یا د طالبانو وخت راځي یا یو قسم مصیبت مې راشي دې بس او دې اذا كان هذا حال قرى زمانه د جمله خبره وي زمون د زمانه په ما ذا اقول انا في قرى زمانه وفقهم سوا لا كسر الله امثالهم ولا ابتلاء بشيء من افعالهم وجلاء افعالهم زه ودان چې الله دې خلق نه لري او نه خدای مو مبتلا کوي په افعال باندې او دا افعال د دې په فرض خطرناک ماران شي كل ذلك كان فيه هر يوم چې کوم ذکر شو نو دا هر یو اوامر په کې دنه شو نوای نو کان سیهو دی بدل هر یو چې پرې کې کم یو منځیات دي لکه تعقیب شو راکنه شو تبدیل شو لاسون تړل شو یا قرول شو یا بچی وجل شو یا پزمه قتل شو نو هر یو پرې کې شي اضافه تبادل شو کول دا د مجموعې کې بعد دا مکروه اندر پکې دا بدل شي په نظر ستوانه او دا خبر چې کوم تیر شوی مما حایلک دا دغی تستا روحی کړی رستا دغی او دا کړی من الحکمت دا د حکمت حکمت چې کله ذکر یې موږ سره براواله کنه هدایت الحکمت او شریکمت او بیا په څه په دین شي راځي علم په حالات باشاو علی ما هي علیه بقدر طاقت البشری څنګه چې دا شعر د قدر طاقت نو باید دا قاعده مسلې دي د سوچونو د فکرونو دي هغه شوق ستا طاقت نشدي خو الله په خپل پیدا کړی دا غي په حالت علم دا غي ته څه حکمت نه شي ایو هغه شی چې ستا په طاقت کې وی لکه حکمت عمري دا ټول پکې دم او کشاف د ابن عباس نه وې دا آیتونه دي چې تورات کې باور کړی لس آیتونه تورات ولا تجعل مگر جو ما الله الا انت الله سره بل معبود مجوروا بیا توحید راغې مخکلا سو بیا راغې د تنبیه توحید په اول کې په انتها کې د ټول حکمتونو بنیاد په توحید دی کل حکمت وانه راس کل حکمه وملاکها ملاک دې شیخ په بل کې نو اول راغه شرک مکوا فتقوا د مظلوما اذلته فتلقا فی جهنم او د جهنم کې مظلوم الامر مغفور له شی د الله د رحمت دان تیر شو انکم لتقولون دا شرک وای تاسو وای یو غلو خبر ولقد ترتنا اراول دی اراول دی من بیان کړی دی موږ تقریب کس په سر کې شی حال دی او بل بار بار موږ والمراد عبرنا عنه بعبارات د دې شرک نه په مختلفو تعبیراتو باندې تعبیر کو اړول زمون په قرآن کې دا قسم خبرې بیا قرآن بیا ذکر چې خلک نصيحت کوي تکرار معنی خبر کوي وما يزن لا تريد تفسير ده الا ان كنا مغفيه قل لو كان وهو تواك شتويد الله تعالى آلهة نور ما بو آلهة كما يكون تتخلق وي اذن په یو کې لپغو طلب کوي د لاشي خاوند عرش سبیل الله د مقابله عادت داري چې په دوه کیو کې کې دوه تر موټورات یارو کوشش کوي چې دا بل لري کوم هغه ته الله طرف کوله د مبالغه او د ممانعه چې دوه مقابله وکما خو نشتري د دې وجنه الها نشتي سبحان الله فاکر الله رجاول قياس الثاني استثناء في نقيض التالي جنس نقيض المقدم ابتغاء نشته دي نو الهم نشته دي پاکی دا الله جل وتعالى او چته اما يقول له خلق العلو كبيرا فاز مستوالي مچلي زاد پاکی بیان دا الله لپاره و اسمانا او وزمکه ومن فيهن فليك سري وان من شيء نشتي او شيء حيواني كنباتي كجمادي الا يسبح مگر تسبيحات وي دا الله پاکی بیان سو قولي اسو حالي څوک اختیاري او څوک غیر اختیاري او بحمدی پیوستی په حمد الله دا تثبیت شوا په جبل قال تثبیت شوا په جبل حال ممکنات پی په خپل خوشتکیږي نو چا بشت کړی نو پیدا دي چا په پیدا کړی نو الله شته خامخا واحد لا شریک دی قادر دی ولكن لا تكون اسمه تعرف تسبيحات اسنه ويجي انه كان حليما بشك الله تبارك وتعالى بخون كي داغی نفس و اذا قرأت القرآن کله چې قرآن لولې چې هغه مشتمل دی په تسبیح او تنزیه تنزیه باندې او عمل دعوت کې جعلنا ګرځوم په خپل قدرت په خپل مشت باندې بینک او بین الذین یؤمنون بالاخره استاو لای همس کې حجابا یو فرضا مستورا پټه غوندې پرده پرده خو دې نشي ظاهر او پټه غوندې تشبیه ده کنه یو حالت ته په دې خلقو کې یو خوې دې په دې خلقو کې یو د انسان د بدن صفات وي یو د انسان د روح صفات وي د روح هغه ته سوي چې په اول تر کې هغه ته سوي موږ ته سوي حال ورته وي او بیا ورته سوي چې ول خلیفه ول کې هغه ته نفس سوته ملکه ورته وي خلق ورته وي هغه خلق ته موږ وي حجاب تعالی ته شپه حجاب باندې فرض ده يحجبهم من اجلوك ته پیغمبر استعلو مرتبه ده هغه دي شموله مستورن پټه ده خلق ذکر حجاب معنی هیڅ خو نه چې سونی انظر وګوره کیف ضربو لك الامثال څنګه بیان ستر پر مثالونه کله شاعر دی کله ساحر دی کله مې فضلوا خطاشي په ټول خبرو کې طاقت دلال دی اوس بیا بل خبره د قیامت واره کې قیامت څنګه راشي لاول توحید باندې بحث اوس قیامت مخال وایي دي کله چې موږ ډوب شو ورفاتن ریزی ری رفت راشي ریزی ریزی شو ورفات شو ان لم رسول ايامن خطه کړی او دا کونو امر دی په دې پوښي دا الله رب سو چې موږ دې شو دا غي په وخت کې الله پسې شي او امر د پاره د سپکولو دی او تیږي دا امر تفسیر شي نه شي دا او دې دا امر توحید دی یا یو مخلوق سے داغینا چې غږ غل چې پسې مستقل چې دا شي شي اډو کې سم زارا سو داغینا اخوا اسمان زما جوړ شي وایو بس څوک موږ واپس کی ورته وای الذي فطركم هغه ذات تاسو اول پیدا کړی اول مره اول ځل تاسو نمونی هم نه وي ځان پسند نو وایو متا فاست فصل وین لك الرسم سن بو خو سيو حركمنها نحو كاستلام سر بلاتي وغدي ها دسل بو ويقول متى هو کله ولا وعد پوره کیږي قل تو آسان دیرا ان يكون قريبا دغه زمان دي شي زمان دغه راتي زمان د معاشي دغه د دین واقع الله يوم يدوكم هغه دین یا کی تاسو الله بری فتستجیبون تاسو به اجابت کوي فتجیبون وتظنون او تاسو ګومان ساتي الا بستم ما لبستم الا قيل مگر لګ زمانہ یو سره مکه تر شو ستل کار تر شو دا ګور سوره ورځ نیمه د دنیا جن سوره ورځ نیمه وقل وایل عباد بندگان سماتا وایل ها خبره هي احسن شي خل زرجو سخت زمان ولا تلز کتابي الا بالذي احسن پستی پستی خبره قل لهم قولوا قولا حسنا او ان الشیطان ينتبه شیطان ټونګي اچي فساد پیدا کوي د خلکو من کې مخکې ما نه غوښته وي چوکي ور کوي چوکي هم ته وسوسه یفسد وي هیڅ شر بشکره شیطان انسان لپاره دشمن دی پیدا ربکم علمکم تاسو رب واقع د تاسو کدا الله رشي رحمکم او کله رشي عذبکم انو لګل تعالی مو په دې باندې وکیل کار سپارل شي تاسو کار سپارل شي دی په دې کې پټ غونډې د دې خبرې ذکر شي د پیغمبر خدا متعلق فضل راغی څنګه په راغی زبور راغی ولقد كتبنا في الزبور ان الارض يرثها عباد الصالحون فزبور کې دا شي جزاء مکه په قبضه کوي څوک مسلمانان عباد الصالحین پیغمبر خدا امت ته دا پکې خبردار وو قل ذو الذين زعمتم اوس د شرک پر وای وبلیا کسان چې تاسو بلې سیوا د الله نه امام نووي ګورای دا غوي خلیل ویل دي سی به خبره کوي قال خلیل نو دلته نقل کې خادم مسلمون څو فلانه ته زمان د سوال بزوی چې تعرف انك تزعم انك تقول دام پکې ویل شي وقد اكثر سی به او امام العربي في کتابي قولي زعم الخليل زعم الخطاب قول محقق خو اکثر مستعملي په غلطه وینا او صحیح په معنی کثیر برغله زعما زعامن لدی غلط خبره او زعامه په معنا وانا به زعیم زی کفیل یو ادا ترجمه ته یاد کړم یو مولا ته وو قضا عمر پر کې چالي کل کړو نو هغه چالي کړو چې شرط نه هغه فقها زعامه ان زموار فقها نو بل صاحب راغی په فقها ته توي زعامه او یو زعامه خدام کړه او ځان په روایت ته اوس دغه پار دا ډول چې انا به زعیم ترجمه سره ولی ولا نقله منكم الى غيركم ممن لم يعبدهم فدې بوشي ولا تبديل من الاخره في سر استحقاق القرآن كامله دا تحویل بسو کې تکلیف د چره پر پوره طاقت وی پر کول تکلیف کې پر اخرو د پیدو کې دې پوښتنه نو معنا د طاقت خدای نشي یا د سره طاقت چې د بوتان دي یا طاقت ته خدای کسب د هدا کول دي مخلوق کا ایمان جوړوږي یا قلبي او د الله غو طاقت د بل شان نشته وې کافران ته حقیقت ته ځکه مجابت نه کیږي دا څوک وایي چې دا مسلمان مې طاقت خوشته کړي نما وسیله سړو ته نه وای او ذکرات لا یبتغون کی دا واسو دغه نه کان سره طرف کوي وسیله بیا ايهم اقرب کوم چې الله تدیر نږدې وي نو ايهم کې دا بدل لې په وجود الاعراب پر زمخشري سوي دا بدل زموږ یبتغون بدل بعض دا کسان طرف کې الله ته وسیله او اجر الذي هو اقرب شغتول کې نږدې وي الله تناغه طرف ته وسیله کوي نو چې ډېر نږدې ده هغه وسیله کوي وسیله سړی ته وایي نو چې ډېر نږدې ده دا هغه خپل څوک دی چې لري هو نږدې وسیله نو چې دا غني نږدې هغه طرف ته وسیله او د وسیله معنا خو سره نو لغت کې ترجمه کې ماینا وسیله څه ته وایي ماینا وسیله الذریعه ته وایي الحاجت ته وایي الوسیله المحبت ته وایي الوسیله القربت ته وایي نو تاسو په خیر نه نشو کته مجازا من نه هغه چې کم نږدې ده هغه وسیله تر کوي نه غلري وسای هو شوی نه داش ټول مولانا ته الحمد لله څخه خبره ده داغه به حسن پکې کوا یا الذين امنوا اتقوا الله خوف عبادت چې په مان کې چغلي کوون کې نه وي زه ما جوخه ملاقات تم دي شو وعدنا لسنا وعد صافي وقشي خالص تعلق زما وداري والوسائل وسيله راشي وسيله سما وسيله خلای نزدېکت راشي ان رجالهم اليك وسيله دخلت له حاجت في وسيله حاجت ته لغت کې وخه بار تک تاسو د آیات ګورئ په خپل ايو مقربو ايو دا بدل شو د واو نه بدل باش الذي هو اقرب هغه چې الله ته نږدې هغه طلب د وسیلې کوي ويل ادا بوتان دي دا بوتان دی ويرجو رحمته دا بوتان دی الله رحمته هم ته یو سره شته چې کوم یو الله او تبع رحمت لري او يرد عذاب ويخافون عذاب لك باقي من بلغا دي وسمشي نو کوم دب د پاره خبره کې نقش حیات نو حالوات کوم دا نقش حیات او حواله مولانا مدني مرحوم استاد محترم استاد استاد نو هغه خبره کې زما پلار بکله کلا ته چا چې مرض درکاو بیمار او دا غي طریقه مرض دا و چې دا ول به داسې څو دمونه وظیفي ودستري چې مرض به لا غنوال ځان نو بیا به ځان لري کاو نو کله عمر سختو بیمار وشه په خپل دې آیت ته وګوره فلا يملكون كشف الضر ولا تحويل ديونا بل ته اړول مش کوله مرض مش کوله نکته دا هغه مطلب خدای ما یو خدای زموږ سره ملګری دعا وکوله مرض الله لري کاو خو د ځان ته نسبت کو مدار کار به الله کوي شي نو تعویل پکې وکړه لیکن خبره خدا ته ده کنه او د بل په کلام کې جراج نه بیا خو تاسو ته ګور وایي دا خو تعویلات نه کوي په دې پوه شي نو دې خبره شته خو ویل نه پکار بارته مشران دي ټول علما دي او دې خبره شته سم حال اوس دې غلط تر دې په خاص ډیر مال اوس مونږه د شکرانو د نظر نیاز په ځان مکیرو دا پېښه دا څنګه چلو نو بار ته تاسو په بل پسې اړم یې نو بل سره غره پسې اړم چې بیا به څنګه یو سره د شیشې په بنگله کې ناست او کان کته ویل سره هلکه مکوا ته خو د شیشې په مال کې ناست که شیشه مې مال او کان راځو راځو مکوا ما هو نفسه کو دا حالت بره ناسي په هوا کې او شو کې ناسي او کاني وي نو ما کاني مولا کدا من چا سره وشتو هر څه بده ورانه مکه وسه الا کار مکه دې پوسی اولایک الذین یتقون او دا هر چانه ورې غلطي کوي دا خلل څنګه خطا کیږي نه هغه سره چې ډیر خطا شوی دی په خوشالتیا کړي یا الله نو ته به باندې یو ځل رب ما اخطا من سد الفرح خوخه دی ورکه شو د روخي وبد ورکه شو او غنم ځای ته شو انا ته ما کې کوم کې اس دا پورته شو د شو کې پورته شو خوخه ولا خوشاله شو یا الله ته باندې او ځل اخطا من سد الفرح ولې خطا کی کنه کله به تاسو هغه سنت تعلق چې د ګندګۍ سره نو سنت ګنده سنت نه ګنده تعلق یې د شارع قضا حج سره نو تعویل سره کې کړو نو چې تعویل جماعت پرم کو کنه په دې پوښي یو مسلمان ته خبر مته وایي پر کار محمد محمود نو هغه خپل خبره په خیر کې د بلغه ته بل کاری اسی په خبره نه توګه ولا يجدون يبتغون إلى المسيطة المقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه او معذوی عذاب کو مونږ قتل کو عذاب شدیدا او دا خبره ټول چې کوم دي تحقیقات کې دي دا قیامت پر راځي نو کان ور په کتابي مستوره په لوح محفوظ کې شوی دلته په څو پلان کې کړي دا خو دا روایت قابل اعتماد نه دي نو په دې باندې ټول ورادي ما په کتاب الصحاح وکذا مر الوهبين لا يكاد يعول ولا قال اعتماد مو پلان کې کړي او د استوا کې پلان کې راټي خبره ټیک نه دي وما منعنا اوس خلق مطالبه کې چې پلان کې مولد راشي پلان کې الله وي نه دی مانع لرا چې معجزې مطلوبه خلق غواړي او موږ نه راو ان نرسل قابل آیاتی نو داتشو پتاویل دا مصدر ما منعنا من ارسال آیاتی د دې ګل معجزه مطلوبونه الا ادا من منا من الله بنکر دې ته من الله خو نه بندوري نو بندول معنا کفر غیر دی والقصر مراد نه مستعار مستعار نظر اړول موږ لرا دي خبر بندول ترجمه اړول دې نه راوړم نه دې اړول موږ لرا مگر دي خبر ان کار دې خبرو چې دې تقدیم مخکنو خلق کړي اي تراغلي اي تکذیب کړو آزاد تراغه او دې خبره مون پاړوي دي ما طرف نه استعلاج مت الا تکذیب وروي مختلفي المستدبر استسال لاره په څه دي خني برای حاصلو مونږ پر خود دي اغا پر خودل لګل د معجزات مطلوبو زموږ اراده راشي شوی ده ابو بکر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تکذیب وکړو موږ سره تل نارې سترګې موږ ګورې بدون کې واړاند نه و بیا ترجمه کوا چې علاقه زم بحث دی د وټ ګروه کې هم دی چې دا خه مفسره او کې مفسره و اندل تبیا اسلام سره مجاز نه یا اسپایل د پاتې نسبت ته ذات بصیرتین یا مفسره و لیدون کې و یعنی خلق لیدون کې و دې ته مجازن وي فظلموا بها نو خلق زیاته د دې مولوی سره کفار کبر کو تصدیق ونکړو او نه لګو آیاتنا الا تخویفا مگر په دې خلک چې وایي کوم ورته چې مطلوب دي مقترح دي هغه د پات دی لګو چې خلق په ورو دارنګ کلتا کوسو پر دې خو پر دام غره نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مې پورشه ان انتم خلق ته وي الله را لګل دي یره ورته دا ټول د الله د علم بعد نه وما جعلنا بغيا نجا زمن هو التي اريناك في تدخل الا تنسى مگر امتحان دخلكو دا غیر چې استاد په بحث وکړو د نبی کریم په اړه کې رؤیا راغله خو به دې له سمې راځي کلمه دا وي دلته عبد الله بن عباس ویلي درویان دلته رؤیا ده هند تر ولې دلی دا مشاهده دا نه د مراد نه خوب روایت تمام دي چې خلکو دا پته و اغه چې پیغمبر خدا للی ناشنا نه د قدرت د اسمان او زمکه کې کما اخرج البخاري او ترمذي او النسائي او جماعت عند كثير من الروايات مطلقا هو مصدر را لك قربا وقربا او سو ویش دا رویا په مناط راځي خو راته ته مجاز تشوي بهر تخ پیغمبر خدا په خوب کې دل نه کړی په ویخه نو دا غابان بسم الله حسکم اکه دا خوب غیر کړ بل خوب بشي او نه ګرځول مونږه الا مگر امتحان د خلقو د پاره تنبيه لا تحقق بالاستدلال عليه مطرح من مجيب الغيب يستكل امور خارقه للعاده تو خارق العاده او هغه ونا چې ملعونه ده په قران کې هغه ما وما جعل له شجره الملعونه په قران الا بتنات دام د خلقو د امتحان د پاره لکه ونه دا نو ونه هو بغواړي او لاګ پسته هو مګ غواړي او په ور کې دا هو کو شي نه خو بچو دې سدي نو څنګه ول راشي دا امتحان د خلکو چې الله قدرت ته معلوم شي چې الله غره په وګو کې په خاور کې هم پیدا کول شي په ور کې پیدا کول شي دا امتحان شي چې زقو طعام الاصيل د زقو منا د ګناګاران خوراک او ملعونه دا دا ولا لعنتی دا لعنت معنی دا الله رحمت ته پسند شي ترجمه بیا هغه دلالت کوي خورن کې لعنتی دي نو هغه موږ مونږ ته لعنتی بیا اسناد مجازي ښه اسناد د فعل د شوی فعل چې معلوم دی چاته وشو فاعل ته ونشو معلوم څو دی هغه خورن کې لري موږ یې ورته کوو دغه سره تعلق دی د لام تعلق د دې په وجه دی چې دا څوک معلوم دی چې دا ونه خوري وقت الحديد المحمد الحمى فلا تقول او وسپنه ګرمې شوی تک سره هغه کټي نقصان نه کوي سمندر یو شی دی دا د وختونه خلک ورمال دوی کی میندي تولیه چې خیرشي ور دروازه واکې به وسوځي او شی به پات شي او دام د خلکو په هر ونه کې ور دی دا چې مونږ په دې کې ور دا یو دوی یو تمخ بل عفاف یو په بل راکې نه غیتا ور دې کوي وانا خور کو خلق مو جرو نو زیاده دې الله تغن مگر سرکشي کبیره دې لکه او دې حاتین مراد یا حاتین علم یا بالقدرت تا نه حاتین علم دا یا حاتین قدرت تا یا دې حاتین معنا هلاکت ته دا بل هلاکوم دا څه وایي کله ملائکه هغه وخت یا کې تم پرشتو ته وایي دا او تفکیر د هغه چې لیدل دي د الله نه امر د فرشتو نه امتصال او تابعداري نه په ثبوت او تحقیق او د مخکیات تاکید سو دا کسان چې تاسو ته خدایان وای هغه رب ته وسیله طلب کوي هغه څوک دي فرشتي د فرشتو ته خبرو کړه اړي د الله حکم دی اوس د ادم سجده وکړه ادم ته د ستړي مشي ټول سجده وکړه انتظار غنو الا ابلیس قال ویل دو اسو سجده وکړم لمن د پاده خلقته تیرن چې تا په لکه من تیر د خاطر نه د خاطر نه په زوونه په دې نه الله تعالی ارایتک قال یوجی ارایتک نو کار د خطاب شو په دې پوښي معنا یې تاسو اخبرني هذا الذي خبر هذا الذي سړي چې تا باندې ما درن کو زه دې صفت کړم او دا ان اخرتني کته مذکر کته قیامت پورې دې مطلب دا چې ځه ته ته مراد نه ما نه چې سړي خو کوي کوا تا دې غلط کوا فمن تبعك منهم سوچ تابع شو بلکې ستا جهنم دایي لپاره جزاء ده جزاء المقا پورا جزاء واستغفر راس فقره واستغفر استفقوا يستحقوا فخدعوا واوغوا سپک وغنا سپک وغنا سپک کا ان تابع من استطاعت استبدل معنا اصل کې سپک کا او مطلب چې تو ته وینا وکي هغه ستا خبره من یا ترجمه پریکا سان لگا پس په سپک وګنا یا سان لگا من استطاعت طاقت ترمین هم د دینه بے صوت کا پخپل آواز باندې اواتو بے دعا کلامات ته ګناه ته بلې بخش مجاهد ولا تندری او تفیری بالغناء والمزایر ولا دا د شیطان آواز څوک وي دا نشته دي کنایه شو د اعوان نه پښتو کوم خلک وي الګ خپل لاس آزاد دي سوارو پیدا کړی دا مې نشي اسوګ د شیطان سواري د باطل لپاره جنگي یا غفایدل دغه ته مراد دي او مطلب اصل دا دی چې خپل سره کوشش کین حق وکړه چا پکې تقاضا کې لري د پر خیر له ورې لوي قال جمع سوق اشتره اسوق وینا دا چې سوارو پیدل ګرځي د باطل لپاره ګرځي چې امریکا چې روانه ده او راغله ده دقه شیطان دي کنه اسوق چې نه کنایه ده کنه خپل مرګي کې راواله خپل کوشش وکړه وشارکهم په لموال شرک سره کومه چې حاضرېږي په کسب حرام باندې ما لا ينبغي وترکها بما لا ينبغي په دې سره حاضرې چې باید طریق دخل نه پکار او سود په جواري او دوکو او ترکي په هغه مقامات چې الت مناسب دي په غلط مقامات کې ځکه لکه وي په دینات کې ترکي آلیو باطلو د فار علی کوي سوای پری دي بحیر پری دي وتعین علاله ټول پکې ده بل اولاد په اولاد کې زول وکا اسباب کې زول وکا چې هغه ته ورسیږي په اسباب محرمه باندې متکره وندا عبد الشمس ته عبد الحارث ته وای کنه دا شنو یا وای په غلط دین باندې باعث کنه کل مولود اسلام فباو الهودان دې شریک شپ معلوم کی په اولاد کې په غلط طریقه وعدهم وعدي وسرکوا المواعيد الباطله شفاعت الالهه خطا کېږه مو ته خو د پلان کې بابا ته مرید کنه ته خو دا نه نه کنه ته خو دا په دغه کې کنه او ته خو د پلان کې امام مقلد کنه وای په شفاعت الالهه دا څه تفنه دي ښا دا ترو ما باندې کنه دا په قیامت کې د دې دا هغه سره ولاړ ټول سره چا چې تخلیق کړی اقب جنت تزي او چا چې نه کړی هغه تزي وای وما الشیطان نه هو وعدی لك شیطان مگر دوکا ان عبادی یا اضافت دا عبادو یا تسه تعظیم چې کله مختصر متول وي نو کله مسد الله راضی سو مضافو دې لپاره د مضاف تعظیم کوما د مضاف له تعظیم کوما د غیر کوم تعظیم عبد السلطان حضرت بادشاہ د بادشاہ غلام راغې ندی عبادت خلاص شو د کفر نه پناه شي بیا کفر کفر نه هیڅ شي به خیال نه الله دې خیر دلته نقل کوي ومن لطائف بعض خلق بعض اموت اثبت لي وجود الله ولا تبل جوهرات